په دغه مبحث کې څوارلس انواع ذکر شوي وو پنځلسمه نوع د پاغې کې معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها هغه نسبتونه پیجندل چې هغه د ظاهر خلاف وي امام سخاوي رحمة الله عليه په خپل کتاب الغايه کې وایي، الغايه د هغه په مصطلح کې کتاب دی، وایي، وهو مما يحتاج اليه يا يحتاج اليه فقد وقع لکبار اهل الحديث من ذلك اوهام وایي، د دې نوع پېژندل، طالب د علم حدیث دی لډیر محتاج دی ځکه د کبار اصحاب الحدیث په دې کې اوهام او خطایان واقع شوي چې کله د یو راوی نسبت هغه سره شوی چې هغه د ظاهر خلاف وي مصنف رحمت الله علیه وی تمهید نو هغه مراد او مقصود نه وي والواقع انهم نسبوا الى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان په واقع او نفس الامر کې د دې نسبت د سعارضي امر د وجه نشوي چې دغه مکان لدی راغلی استوګنې پکې کړي اصل اوسیدونکو د غزې نه وي خو عارضي تور باندې دی لراغلی یا په د غزې کې ناس وي یو کار له نسبت شوی یو پیشې له نو دغه پیشه د کړي نی خو دغه پیشې واله سره ناس وی ونحو ذالک یا د دې په شان ته نور څه امر عارضی ور لراغلی فائده هذا البحث د دې بحث د پیجندو فائده وی هو معرفه ان هذه النسب ليست حقيقيه چې دا معرفت تا له حاصل شي چې دا کوم نسبت شوی دا حقیقي نه دی بلکې دا عارضي دی، وانما نسب الیها صاحبها لعارض د دې صاحب نسبت ورله د څه عارض د وجې نه شوی، ومعرفة العارض او السبب الذي من اجله نسب الی تلک النسبه هغه عارض او هغه سبب پیجندل دي چې داغه د وجنه دی نسبت له انتساب کیږي د دې په فوایدو کې دادی تمیز الراوی عن غیره چې ته راوي د غیر نه تمیز راولي د بل سره التباس او اشتباه در باندې ناراضي دارنګ د دې په فوایدو کې دا دی عدم ظن الواحد جماعتا چې په یو باندې د غنو ګمان نه کې یو شخص یو تدا ګمان نه کې چې دا دوا یا درې دي چې کله هغه په مختلفو نسبتونو ذکر کیږي مثالونه به څنګه ای امثلته ابو مسعود البدری رضی الله عنه چې د ده نوم عقبه ابن عمر الانصاري وی لم يشهد بدرا د بدر لنه ده حاضر شوه بل نزل فيها دغه بدر مقام لراغله پاغي کې استوګ نکوله فنصب اليها نو نسبت غیله کیږي نو دا سبب چې چالنی معلوم ابوي چې بدري ورلدي وجنه وي چې دغه غزا کې دي شاملو د اهل علم په دې کې اختلاف هم دی چې آیا د په بدر کې وکنه ابو مسعود بدری رضی الله عنه اکثر اهل علم په دې دي چې د غزوه بدر لنه د حاضر شوه او د امام بخاری رحمت الله علیه رائے دا د جزمنی ذکر کړي چې د بدر له حاضر شوه نو دا ذهن نشین کول پکار دي چې اختلاف د د په دې حضور کې چه هل شهد بدرا ام لا نو د اکثرو په نیز باندې بدر له نه دی حاضر شوی امام بخاری د دی قائل دی او دا جزمن ذکر کوي چې بدر له حاضرو مقصودی شی په دې ځای کې دا دی چې دا نسبت بدر لکیږي ځکه چې د الت استوګ نه کولا دویم یزید الفقیر لم یکن فقیرا وانما اصیب فی فقار ظهره یزید الفقیر راوی دی فقیر ورله د دې وجې نه نه وایي دا نسبت فقر له نه کېږي چې دی غریب و بلکې د ملا چې دا کم اډوکي دي فقار او زهر چې ورلوي چې دا کمې کونډې دي په ملا کې نو دغه ملا په درد باندې دی مبتلا شوی و نو د هغې د وجې نه الفقیر وایي چې د حذائینو سره به کېناستو. څوک چې دا نسبتونه نه پېژني، د دې معرفت ورله ني، نو هغه به پې ګمان د دې کوي چې دا صنعت د کولو. دارنګه اهل علم ذکر کوي اسماعیل ابن محمد المکي دی د اهل مکه نه نو چې مکی ورلوي وي انما نسب الیها لاکثاره التوجه الیها للحج والمجاوره کثرت سره به حج له تلو، مکه مکرمه کې به پاتې کېدو، د هغې مجاورت او ګاونډګیري کوله، نو ځکه ورله وایي اسماعیل ابن محمد المکي، ورنه د مکې نه دی. دارنګې مثال ذکر کوي سلیمان ابن طرخان التیمي، سلیمان ابن طرخان په خا سره التیمي د په بنو تیم قبیله کې اوسېدو، د هغې په استوګنه کې او هغه محله کې و، اصل د هغه په قرابت او رشتہ داري کې نو د او مولا د بني مره خو نسبت بنو تیم لکیږي التیمی ورلوي د نزول د وجنه د سکونت او معایشت د وجنه دارنګ ذکر کیږي په کثرت سره مقسم مولا ابن عباس په اسانیدو کې راځي نو د مولا او د عبد الله ابن الحارث خو مولا ابن عباس ورله د دی وجنه وي چې لزم ابن عباس دا په انصابو کې چې کوم کتابونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل الانصاب د امام سمعانی چې مخکې تفصیل ذکر شوی د دې تلخیص ابن لسیر رحمت الله علیه کړه په اللباب کې او د اللباب تلخیص به امام سیوطی کړه په لب اللباب کې دا درې واړه کتابونه مطبوع دي خدا د دې نوع چې معرفت النسب التي على خلاف ظاهرها د دې د نوع د مزان نه دی چې دا نوع به ته په دې دا نوع به ته په دې کتابونو کې مومي کتب مستقله په دې نوع او په دې باب کې نه دي چې ګني مستقل په دې باب کې لیکل شوی چې هغه نسبونه د ذکر کوي چې خلاف الظاهر وي خود هغه د مغان نه دادي دا سيزونه دا نوع به تکم ځای کې مومي په دې کتابونو کې دی چې اوراوي ذکر کې نو بیا وې دا نسب ذکر کیږي نو دا حقيقي نسب ده کنه د سعارز د وجنور لدا ذکر کیږي شپږمه نوعه په معرفت الروات کې ده شپاړسمه نوعه معرفت تواریخ الروات د راویانو تاریخونه سن ولادت سن وفات پیجندل تعریفه لغه تواریخ جمع تاریخ دا تواریخ جمع د تاریخ دا وهو مصدر الرخا دا الرخ يورخ باب تفعيل مصدر ده وسهلت الهمزه فيه د همزي تسهيل پکې شوه تاریخ ویل کېدی شي تاریخ نشي ویل کېدی اصطلاحا په اصطلاح د محدثین او اهل علم کې تاریخ الروات یا تاریخ سلوي هو التعریف بالوقت التي تضبط به الاحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها دا ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې تعریف ذکر کړی تعریف په هغه وخت باندې وخت باندې چې په هغې باندې حالات پیژندې شي د هغې ضبط پې کېږي موالید چې په کوم وخت کې دی پیدا شوي دي وفیات په کوم وخت کې د راویان وفات شوي والوقایع وغیرها دا وقایع کله واقع شوي دي فلانی واقعا کله شوي وا دا فلانی کله شوي وا نو دی لویل شي معرفت تواریخ الروات ابو عبد الله الحميدي رحمة الله عليه قول ابن صلاح رحمه الله په مقدمه معرفة علوم الحديث کې ذکر کړی وی ثلاثه اشیاء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها درې اشیاء دي د علوم الحديث نه د انواع د علوم الحديث نه چې په هغه باندې اهتمام پکار دی او د ټولو نمخ کې اهتمام په پکار دی یو پاغي کې ذکر کوي العلل علم العلل او د مشایخ او استادانو نه دا غي سماع پیجندل چې د فلانی استاد نه د سماع او ریدل ثابت دي کنه دا رنګ فلانو فلانو بلاد له دا راویان راغلي دي نو د چا سره میلاو شوی دي او بیا کله وفات شوی دي په کوم ځای کې وفات شوی نو دی مجموعه خبرو لوي معرفت تواريخ الروات اهمیته وفائدته د دې نوع اهمیت او فائده څه ده وی هو فن مهم دا مهم او اهم فن دی سفیان ثوری رحمت الله علیه قول ذکر کوي وی لما استعمل الروات الكذب استعملنا لهم التاريخ هر کله چې راویانو دروغ شروع کړ نو موږ اغیل د تاریخ استعمال شروع کو ته پوسټ نه کو چې په کم تاریخ کې تاوریدنی حفص ابن غیاث رحمت الله علیه به فرمایل مشهور محدث دی ابن صلاح رحمت الله علیه داغه دا قول په مقدمه کې او خطیب بغدادي په الکفایه کې ذکر کړی وای اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين کله چې تاسو اتهام د یو شیخ کوي داغه په خبره شکی شوی چې ریشا وای که دروغ وای دا استاد نو محاسبه ور سره د کالونو کوي سنین نه مراد څه شي دي یعنی احسبوا سنه وسن من كتب عنه د د عمر حساب کوي او د چانه چې لیکل کړي داغي حساب کوي واذا اخبر الراوي عن نفسه بامر مستحيل سقطت روايته کله چې یو راوي داسې خبر ورکي چې امر مستحيل وي نو د د روایت بیا ساقط ته د ساقط الروایت قبول نه دی د د داسې کس نه سماع ذکر کوي چې هغه د د پیدایش نه مخکې وفات شوی یا نو ظاهرا خبره ده چې د دروغ وای په تاریخ باندې رونی سي چې په کم تاریخ ته د فلانی نه اوریدلی نو کدا سي شخص ذکر کو چې د د پیدایش نه مخکې هغه وفات شوی دی نو دا خو بدهي خبره ده چې دروغ وای ومن فوائده معرفة اتصال السند او انقطاعه د دې نوع پیجندو سره دا فائده حاصلېږي چې د سند اتصال او انقطاع او پیجنې وقد ادعى قوم الروايه عن قوم و یو قوم دا داوا کړې و چې ما د فلانی قوم نه روایت کړي بعض راویان داسې چې دا داوا به کوله چې د فلانی فلانی نه مې اوریدلی فنذر فی التاریخ نو تاریخ کې به نظر وکړې شو او به کته شول فظهر انهم زعموا الروايه عنهم بعد وفاتهم بسنين نو سرګند بشو چې دای دا ګمان کوي چې روایت مت نه کړ دا غي د وفات نه پس سو کاله داغه د وفات نه دی بلا پیدا نو چې ابو فاتح او داوا به کول چې ماته اوریدلی خان د وفات نه پس تا دغه نه اوریدلی ني نو په دې باندې د دروغجن او هغه دروغ سرګن شوی دي امثله من عيون التاريخ مثالونه د تاریخ د اعیانو او د غټو غټو خلکو الصحيح في في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 صحیح خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په عمر کې د صاحبین رضی الله عنهما په عمر کې دادی چې درې شپېته کاله عمر یې و وقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الاول رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لسمه هجری کې د یوم الاثنين په زحا او سار باندې چې دا دولسم تاریخ و، د اهل علمو د راجح قول مطابق د ربیع الاول په هغې کې وفات شو، د دې فاني دنیا نه رخصت شو. وقبض ابو بکر رضی الله عنه فی جمادی الاولی سنة ثلاثة عشر ابو بکر رضی الله عنه په دیارلسمه هجرۍ کې په جماد الاولا کې وفات شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه کاله پس وقبض عمر رضی الله عنه فی ذی الحجه سنه 23 عمر رضی الله عنه په تییس هجری کې او عثمان رضی الله عنه له شهادت ملاو شوی په ذل حجه 35 هجری کې دا غینا دیار لس دولس کاله پس د عمر رضی الله عنه نه وعمره 82 سنه د وقيل ابن 90 سنه د عثمان رضی الله عنه عمر یا دو اتیا کال او بازی وی چې و ستین فی الاسلام وې دوه صحابیان دي چې شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړي او شپېته کاله په اسلام کې او دواړه په مدینه منوره النبی نبویه کې وفات دي په 54 هجری کې وهما حکیم ابن حزام وحسان ابن ثابت یو د حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې د جوف الكعبه کې پیدا او مولود الكعبه ورلوي په جاهلیت کې مویس او سل غلامان آزاد کړي او په اسلام کې بیا سل غلامان آزاد کړي او حسان ابن ثابت رضی الله عنه د دوباره کې ویل شوی چې د پلار ثابت د د نیکه او د نیکه پلارې د ټولو 120 سال عمرو شپږ شل کال عمر او دا حسان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر اصحاب المذاهب المتبوعه النعمان ابن ثابت ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سن 80 هجری کې پیدا شوه 150 کې وفات ده نو او یا کال عمر یو مالک ابن انس رحمه الله په 93 هجری کې وفات په 93 هجری کې پیدا شوه په یو سل یو کم اتیا دی کې وفات ته محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله 150 کې پیدا شوه او 204 کې وفات ته احمد ابن حنبل رحمه الله په 164 کې پیدا ده او 241 کې وفات شوه ده اصحاب کتب الحديث المعتمده کوم مصنفین چې دا معتمد کتابونو مؤلفین دي دا غي د پیدایش او د وفات غا دغه ذکر کوي کالونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي محمد ابن اسماعیل البخاری 194 کې پیدا او 256 کې وفات ده مسلم ابن الحجاج النیسابوری 204 کې پیدا ده وفات په 261 کې ابو داود السجستانی په 202 کې پیدا دی او 275 کې وفات دی ابو عیسی الترمذی 209 کې پیدا دی او دوه سوه یو کم اتیا دو سو نوسی کې وفات ته په کم کال باندې چې د امام مالک رحمت الله علیه د وفات نسل کاله پس هغه په 179 کې وفات شوه دی او د په 279 کې وفات شوه امام ترمذی احمد ابن شعیب النسائی په 214 کې پیدا دی او 303 کې وفات دی ابن ماجه القزوینی 207 کې پیدا شوه او په 275 کې وفات دی اشهر المصنفات فيه په دې باب کې مشهور مصنفات کتاب الوفيات لابن زبر کتاب الوفيات د محمد ابن عبيد الله الربعي چې د معروف دی په ابن زبر سره ابن زبر الربعي محدث دمشق چې د دمشق محدثو په 329 کې وفات دی 300 یو کم اتیا کې وهو مرتب علی السنین دا کتاب مرتب کړه په سنینو باندې ذکر کی چې په دې سن کې څوک وفات شوی نو اهل علم ذکر کوي بیا وی په دې سن کې څوک وفات دي نو دا غیلان دي اهل علم علما ذکر کوي د دې کتاب پوره نوم دی تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم د ابن زبر رحمه الله په دو جلد کې دا کتاب تبع دی په تحقیق د عبد الله ابن احمد الحمد سره په دې باندې بیا د اهل علم زیول هم دي زیول دی لوي چې د خو تر خپل وخت پورې علما ذکر کړي نو د د وخت نرسته چې بیا کوم علما پیدا شوي کوم وخت کې کوم وخت کې وفات شوي عموما موالید چې دي دا ډېر اهمیت سره علما نه ذکر کوي ځکه په وخت د میلاد کې دا پته نه لګي چې د نه برستو دومره یو لوی علم جوړیږي چې امت به بیا محتاج دی چې په کم سن کې دی پیدا شوی په کم کې وفات شوی خو کم چې وفات نو داغي اهتمام بیا اهل علم ډېر کړی دی ابن زبر په کم سن کې وفات شوی درې سوه یو کم اتیا کې او عبدالعزیز الکتاني وفات دی په څلور سوه شپږ شپېته کې د هغه دا کتاب هم مطبوع دی په یو جلد کې ثم ذیل علی الکتاني په عبدالعزیز کتاني باندې بیا هبت الله الاکفاني چې د په 524 کې وفات دی وړو کې ځای لپاره کړه چې داغه نه کم راویان فوت شوی دي یا هغه تر خپل عمر پورې ذکر کړي نو رستنی علما تر خپل عمر پورې بیا دي هبت الله الاکفانی ذکر کړي او په اکفانی باندې بیا زیل د علی ابن المفضل چې د علی ابن المفضل وفات د 511 کې او په د علی ابن المفضل باندې بیا زیل کړه د تزیل په د عبد العظیم المنذری کم چې د ترغیب او ترهیب مصنف دی 356 کې وفات دی اغذیل کبیر دی او اهل علم وایي چې ډیر مفید دی هغه مطبوع دی په یو جلد کې په تحقیق د بشار عواد المعروف سره دا رنګي په امام منذری باندې بیا ذیل کړه د احمد الحسینی او په حسینی باندې بیا د احمد الدمیاطی او په احد مد الدمیاتی باندې بیا د عبدالرحیم العراقی 806 کې وفات ته مشهور محدث د عراق د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه استاد نو دا زیول په د دی وجنه کړی دي چې هر یو تر خپل عمر پوري تر خپل وخته پورې علما ذکر کړي داغه نه رستو بیا چې کم راغلي هغه هغه ذکر کړي چې داغه نه باقی دي نو دا زیول دی په دغه کتاب د الوفیات د ابن زبر باندې امام زهبی رحمت الله علیه خپل کتاب د پدې کې تاریخ الاسلام ووفیات مش... ووفیات المشاهیر والاعلام 748 کې امام زهبي وفات ته هغه ذکر کوي وفیات د اهل علم په تاریخ الاسلام کې د دې د مزان نس شه د کتب التراجم العامه والخاصه وکتب التاریخ د تاریخ چې کوم کتابونه دي یا د تراجم چې کوم عام کتابونه دي یا خاص د عام او خاص فرق خو ذکر شو عام دا دی چې پاغي کې دا تقیید نه لګولې چې د فلانی کتاب راویان به ذکر کوم او نه دا لګولي چې ثقات به ذکر کوم نه داوي چې ضعفا به ذکر کوم عام کتابونه د تراجمو یا خاص کتابونه یا د تاریخ چې کوم کتابونه دي هغه د دې اهتمام کوي چې موالید او وفیات دراویانو ذکر کوي ولسمه نوع ده په معرفت الروات کې وایو کنه معرفت من اختلط من الثقات د اغراویانو پیجندل چې د ثقاتو نه د هغه اختلاط شوی او ثقه راویان خو رستو هغه د اختلاط او د ضعف حافظي شکار شوی دي فساد العقل راغله ده په حافظه کې ضعف او کمزورواله راغله تعريف الاختلاط لغه الاختلاط فساد العقل اختلاط په لغت کې فساد العقل لوي چې په عقل کې خرابواله راشي يقال اختلط فلان يا اختلط فلان اي فسد عقله چې دا غ عقل کې نقصان راشي کما فی القاموس او په اصطلاح د محدثینو کې اختلاط سره وي فساد العقل او عدم انتظام الاقوال بسبب خرف او عمن او احتراق کتب او غیر ذلك دا تعریف ابن صلاح کړه دارنګي تدریب الراوی کې امام سیوطی کړه د اختلاط چې په عقل کې فساد راشي یا هغه ترتیب د اقوالو چې کوم ستا په ذهن کې وي هغه کې ګډوډواله در باندې راشي به سبب خرفن په سبب د دې چې ستا په عقل کې فساد راشي د ډېر عمرې د وجنه یو سړی بوډا شو خرف دی لوي عرب وي خرفه فسد عقله من الكبر چې د ډېر بوډاوالي د وجنه چا په حافظه کې دغه راشي نقصان راشي نو د بډاوالي د وجنه حافظه کمزورې شوی خراب شوی او عمن یا د ړوندوالي د وجنه یو راوی د خپل کتاب نه به روایت نقل کول بیا په اخرای کې هغه د دې شکار شو چې نظر ختم شو نابینا شو نو بیا د حافظې نه شروع شو روایت نقل کین نو خامخا نقصان پکې راځي ځکه د عادت د کتابو د کتاب وس او طاقت خوس لرل نشي او بل غلې کیږي نه چې روایت د بس کې نو د فساد العقل سبب دا وګرځي او احتراق کتب یا کتابونه وسوځي د بعضې راویانو کتابونه سوځېدلي دي او بیا به هم د روایات نقل کول نو په عقل کې فساد راغلی او ځکه د کتاب عادت خلکو کتاب د لاس ولاړو نو رستو چې کوم روایت د عقل نو پاغې کې بیا ګړبړ راتلل او غیر ذالک یا د دې نه علاوه نور څه اسباب وي چې د پر روایتو کې خلل راشي داغې د وجنه د بعضی راویان چرته څه بیماری باندې مبتلا شي د راویانو بارک راضی چې د سورلۍ نه راوغورځي دو سره ولګي د نو پاغي سره په عقل کې فساد راغې نو رستنو روایتو کې بیا خلل او استراب بعضی باندې څه غم راغله ده د غم د وجنه زوی مرشي رشتہ دار مرشي نو ډېر غم د وجنه په عقل کې فساد راشي بعضی قضا قبول کړي نو داغي بوج په قضاوت راشي داغي د وجنه د اختلاط شکار شي انواع المختلطين د مختلطين انواع من اختلط بسبب الخرف چې څوک د بډاوالي د وجنه د اختلاط شکار شوی دا دغه د پاره سبب ګرځیدلی چې تقدم فی السن راغله ده مثل عطاء ابن صائب الثقفي الكوفي دې مثال دغه راوی دی چې بوډا شو انتهایی نو بیا په عقل کې فساد راغلی من اختلط بسبب ذهاب البصر هغه راویان چې د نظر ختمېدو د وجنه نابینه کېدو د وجنه داغه په عقل کې فساد راغلی د اختلاط شکار شوی مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فكان بعد ان عمي يلقن فيتلقن عبد الرزاق صنعاني چې مشهور امام دی مشهور تصنیف دی په علم حدیث کې د په اخیری عمر کې پسترګو باندې نابینا شوی و نو دله به تلقین کېدای شو د به تلقین کولو تلقین دی لوي چې چاله وې د فلانې ستا روایت دی غي قبول کی چې او زما روایت دی نو کان یلقن فیتلقن چې چا بور له تلقین کو د قبولولو او او نعم به پکوله نو د روایت چې کم بعد العماد هغه قابل حجت او قبول ندي کم چې د دینه مخکې دي نو هغه قبول دي من اختلط یا اختلط باسباب اخرى څوک چې د اختلاط شکار شوی د نورو اسبابو د وجنه که احتراق الكتب مثل عبد الله ابن لهيعه المصري عبد الله ابن لهيعه المصري د کتابونو سوځیدلی نو د دې د وجنه د اختلاط شکار شوی حکم روایت المختلط د مختلط د روایت څه حکم دی يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط د اختلاط نمخ کې چې کوم روایت شوی نو قبول دي ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط هغه باندې قبليږي کوم چې د اختلاط نه پس روایت کړي وکذا ما شک فيه انه قبل الاختلاط او بعده احتیاطا به هغه روایت هم نه قبليږي چې پاغي کې شک ده پته نه لګي چې دا قبل الاختلاط دي که بعده دي اهمیته و فائدته د دې نوع د پیجندو اهمیت او فائده هو فن مهم جدا وتكمن فائدته في تمييز احاديث الثقه التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها واذا ډیر اهم فن دی او فائده پدې کې پټه ده چې د هغه احادیث تمیزو کې چې د ثقه کم روایت دي چې کوم بعد الاختلاط نقل کړي نو چې ته دا او پیژنې چې دا بعد الاختلاط دي کې قبله دي نو قبله به قبله او چې کم بعده دي هغه به مردود وي اوس یو بل مسله ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه وی هل اخرج الشیخان فی صحیحیهما عن ثقات اصابهم الاختلاط آیا شیخین رحمهم الله امام بخاری او امام مسلم په خپل صحیحینو کې د هغه ثقات روایت نقل کړي چې هغه د اختلاط شکار شوی نو مصنف رحمت الله علیه جواب ذکر کوي نعم ولكن مما عرف انهم حدثوا به قبل الاختلاط او دا سراویان موجود دي په صحیحینو کې چې غي د اختلاط شکار شوی خو اصحاب الصحيحين تنه هغه روایات نقل کړي کوم چې قبل الاختلاط او که کوم بعد الاختلاط تنه نقل دي شاذ نادر نو اغیلم اهل علم کتلی دي امامانو کتلی دي امام بخاری او امام مسلم چې د دې اصول موجود دي په نورو ځایونو کې د په دې باندې متفرد نه دي دا مختلطه انتخاب او انتقاء کړي دا نو بیا دغه روایت راوړي حاصل او خلاصه دا ده چې په صحیحینو کې کم د مختلفینو روایت راغلي نو دغه روایت قبول او حجت ته یا خدا روایت د دې مختلفینو نه قبل الاختلاط نقل لي یا تن هغه شاګردانو نقل کړي چې هغه به دا تمیز کول شو چې دا د صحیح حدیث دی او دا ضعیف حدیث دی یا اصحاب الصحیحین په خپل پیجندل چې دا روایت قابل حجت دي ځکه په دې باندې دا مختلط متفرد نه دی بلکې د دې لپاره شواهد موجود دي اشهر المصنفات فيه په دې باب کې مشهور مصنفات صنف فيه عدد من العلماء كالعلائي والحازمي ډېرو اهل علم په دې کې تصانیف کړي لکه حافظ علائي او حازمي ومن هذه المصنفات د دې مصنفاتو نه چې دی هغه دی کتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ ابراهيم ابن محمد ابن سبت ابن العجمي د حافظ برهان الدين ابراهيم ابن محمد سبت ابن العجمي چې د په 841 کې وفات شوه دی موضوع د دې کتاب ده المختلطون من الروات الثقات وغيرهم الذين خلطوا في آخر عمرهم هغه مختلطین راویان چې ثقه او یا غیر ثقه او ځکه په مختلطینو کې دوه قسم دي یا ثقه ده یا غیر ثقه ده او د اختلاط شکار شوی دی په آخر عمر کې د دې کتاب عیب اهل علم دا ذکر کړی چې د دا وخت نه ذکر کوي چې دا راوي په کوم وخت کې مختلط شوی دی هغه تاریخ د اختلاط نه ذکر کوي او دام نه ذکر کوي چې قبل الاختلاط تنه کوم شاګردانو روایت کړي او بعد الاختلاط تنه کم کړي نو دا غټ عیب دی د دې کتاب یو وخت الاختلاط نه ذکر کوي چې په کم سن کې دا مختلط شوی او بل د د راویانو تمیز نه ذکر کوي چې قبل الاختلاط ته چا روایت کړي بعد الاختلاط ته چا روایت کړي او په خپل د مصنف رحمت الله علیه سبت ابن العجمی رحمت الله علیه دا تمنا کړې دا ارزو یې کړې خو دا ارزو د پوره شوی نه ده په مقدمه د کتاب کې وایي وكان ينبغي لي أن أذكر في كل ترجمة من الثقات من أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده أو أبهم أمره ليعرف ما يقبل من حديثه دون غيره چې د دنه قبل الاختلاط چا نقل کړي دی بعد الاختلاط چې چا نقل کړي او کما کم روایت چې مبهم پاتې شي پته نه لګي چې دا قبل الاختلاط دي که بعد الاختلاط دي چې دا می ذکر کړي وي لکه ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وې د دې بعضي مثالونه ذکر کړي راوي ذکر کړي چې دا مختلف ته فلانی ته قبل الاختلاط نقل کړي فلانی ته بعده هو خو ما دا کار ځکه نه دی کړی چې دی لډیر کتابونه پکار دي د مصطلح د تاریخ نورو او زمون خار حلب چې دی د دمشق د حلب و وای هغه د دینه خالی دی په دغه وخت کې د سره کتابونه نو نو دا تمنا ارزو کړي او خپل عذر هم پیش کړي دی دا کتاب مطبوع دی په یو جلد کې په تحقیق د علاؤ الدین علی رضا سره سدی عالم دی نو سو انتیس کې وفات دی داغه دا کتاب الکواکب النیرات بهترین کتاب دی په دې کې او یا راویان ذکر کړي د کتب سته و غیره او د دغه مختلطینو اسماء بیا په حروف معجم باندې مرتب کړي دي دغه او یا راویانو او دا بیان پکې کوي چې قبل الاختلاط تنه چا روایت نقل کړي بعد الاختلاط تنه چا روایت نقل کړي نو په دې باب کې دا اهم او فائدمن کتاب دی په دوه جلده کې مطبوع دی په تحقیق د عبدالقیوم عبد رب النبی سره په جامعة ام القرا کې د ماجستیر رساله وه او د حافظ علی رحمت الله علیه کتاب کم چې مصنف ولې اشاره کړې دا غینوم د المختلطین هغه کتاب مطبوع دی د ابو سعید العلائی 761 کې وفات ته په تحقیق د رفعت فوزی سره دغه کتاب په یو جلد کې طبع دی